دا در دې پورې دا خو دریم باب شو څلورم باب د دې دانه شروع کیږي یا بنی اسرائیل نه بیا بنی اسرائیل ته خطاب دی او دا باب با چلیږي تر آیت نمبر 96 پورې شپږ نوی نمبر آیات پورې دا باب اوس تدې روان شو نو تر هغه 96 نمبر آیات باندې بیا دا باب سکی کې ختميږي خو په دې باب کې ما تاسو ته ویلو بیا فصلونه دي موږ ورته سوایو خطابات ورته وایو څه ورته وایو خطابات دې ته خطابات سته ویل کیږي شپږ خطابونه دي خو شپږ پیری مخاطب کوي بنی اسرائیل او بنی اسرائیل و بنی اسرائیل دا بشپک پیری مخاطب کوي او د دوی سره بچ کم دنه څه کوي دا غوی سره به خطاب دا کوي خطاب بکي او دغه دعوت کوته ور کوي د خطابات د اول خطاب کیسه به تر کومه پوری هغه به وی تر آیت نمبر دغه پوری بها 60 پوری بها 60 نمبر آیات څه دی دا چې ختم شي کنه نو په دې ځای باندې به با اول خطاب ختميږي ښا اوس د اول خطاب خلاصه واوري خلاصه ده خلاصې دار چې په اول خطاب کې اول خو په دوو آیاتونو کې ترغیب دی په دوو آیاتونو کې ترغیب دی نعمتونو ته ذکر کوي چې خبره اومنه داغی نه پس ذکر کوي انعامات ثمانیه نعم ثمانیه اته نعمتونه ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې و بنی اسرائیل ما در باندې دا نعمت کړو دا می در باندې کړو دا بیا هم نه سمېږي پوه شو کنه تاسو ولې نه مانی په تاسو خو می نعمتونه کړی دي کدا نو خلک نه مانی تی ولې نه مانی نو دا دا په هغه کې به اول نعمت په آیت نمبر 49 کې وي او هغه آیت نمبر 49 کې لومبه نعمت ته هغه ته ویل کیږي نعمت قومي قومي نعمت قومي نعمت دا چې ازادي ته ملاو شي قوم ته الله تعالی ازادي ورکي او د ظالم بادشاہ نه بچ کینو دا اول نعمت دی دویم نعمت ورپسې بیا په آیت نمبر 50 کې دی چې الله جل جلاله په سمندر باندې پورې کړل سمندر ورته نیم کړو دی په تیر شو نو دا دویم نعمت دی دریم نعمت چې کوم دی نو هغه بیا د په آیت نمبر 52 کې ثم عفونا عنكم بني اسرائيل شرک کړو او د شرک نه پس ورته الله تعالی سره وکړه بخنه ورته وکړه در سلورم نعمت په آیت نمبر 53 کې ده هغه نعمت د تورات ته وید آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون الله کتاب ورکړو بیا ورپسې چې کوم دی سو نعمتونه چې څلور شو کنه پنځم نعمت چې کوم دی نو هغه بیا په آیت نمبر 54 کې دی په دې مینس کې اول خو هغه ته مقدمه ده خو بیا په دې اخیره کې راځي فتاب علیکم فتاب علیکم دا نعمت ته الله تعالی دی ها او عفوا القتل تیسیر ورته ویل کیږي په احکامات کې په الله ثاني راوستا بیا چې کوم دې نو شپږم نعمت دی دا په آیت نمبر 56 کې چې دوی د الله تعالی د لیدو خبر او کړو چې الله مونږ ته ځان وکړي بے دبی وکړه الله مړ کړ چې مړ کړ نو د مرګ نه پس ثم بعثناکم ګوره الله تعالی د مرګ نه پس د عذاب نه پس بیا ته عذاب لري کو د مرګ نه پس بیا را ژوند کړ نو دای سویم شو دای شپږم نعمت شو وم نعمت وذللنا علیکم الغمام دوی چې هجرت کړو آلته په یو دشت کې پراتو پاغي دشت کې وته الله تعالی د راشن پروګرام کړو هغه ورته ذکر کوي چې ګوره دام در باندې کړو بیا اتم نعمت ورپسې نعمت راشي مخکې واینو اتم نعمت په آیت نمبر دغه کې دی 60 کې دی ها و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر د وچ کانی او تعالی تعالی سره وستلی او براو وستلی په دې مینځ کې دوه نقمتونه دي دوه عذابونه هم پر اوستي دي کوم عذابونه دي یو عذاب دی په آیت نمبر 58 کې په آیت نمبر 59 کې دی 58 کې داغه مقدمه ده چې دوی څه چلو کو الله تعالی دوی ته وی تاسو د خار ته ور داخل شئ چې فتح وشي نو زما شکریا ادا کوي او دغه کوي دا دا کارونه بکوي هغه دوی بدل کړ هغه خبره هم بدل کړ هغه کار هم بدل کړ نو الله په عذاب راولېږي یو عذاب داو دویم عذاب چې کوم دی په آیات نمبر 61 کې دی چې دوی تعالی تعالی خوراک ورکولو نعمت ورکولو داغي نعمت ناشکری وکړه نو الله تعالی په غضب مسلط کو آیا نور څه کارونه دي هغه هم ذکر کی سلور امور نور دي نو هغه وبا او بغضب من الله د الله په غضب باندې اخته شو او گرفتار شو چې کله آیت نمبر 61 پورې دوی ټول ته دا خبره ذکر کی نو د دې خبرو د ذکر کول نه پس په آیت نمبر 62 کې ټول ته عمومي دعوت ورکړي چې راځي په پاټو نه کیږي پاټي پرېږدي په پاټو باندې بخل نشته لري بخل په سبانی دي په ایمان بالله په عمل صالح پوښ کنه نو ایمان راوړي او عمل صالح وکړي ټول به بخل شي او کته وای چې نه د يهودي مذهب په يهوديت بخل کېږم بل وای د نصراني مذهب په نصرانيت بخل کېږم بل وای د صابي مذهب په صابييت بخل کېږم بل وای د مجوسي مذهب په دې بخل کېږم نو په پاټو باندې بخلو نشته د اراده تقسیمات پرېګ دی ښا نو دا اته نعمتونه دو نقمتونه او په اخر کې بیا دعوت عمومي تتمه پاغه سر راځي تاسو په پوه شئ کنه ان شاء الله اوس په خپ پوه شئ ان شاء الله یا بنی اسرائیل اے بنی اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام بیا ورته خطاب وکړ فاغین سرخا چې و بنی اسرائیل و د یعقوب علیہ السلام اولاد و د خسړی بچو تاسو ولې وران شئ تاسو ولې خراب شئ اذکروا نعمتي ما تاسو ته ویلو ذکر په دویش تمانو سره راغلو کنه قران کې خو اوس یو ذکر مخ کې تیر چې په معنا د چا طرف معنا د یادولو سره اوس ذکر دلته کې په معنا د اشکورو سره واخلا الته په معنا د اذکرو لا تغفلوا دلته کې وای اذکرو اشکرو یاد شکر ادا کړئ نعمتي زما د نعمتونو دلته ذکر په معنی د شکر سره شو نعمتي زما د نعمتونو التي اغه نعمتنا انعمت عليكم چې ما انعام کړو په تاسو باندې الله جل جلاله په بني اسرائيل باندې کم نعمتونه کړو کم نعمتونه پلا نو داغي تفصیل کې بعض خلک دا خو اجراءات نعمتونه رستو دي دا نعمتونه صحیح شو کنه دا ذکر کوي دا داغي تخصیص ته او یا دا چې مطلب دا له سورته مائده شپږم سپاره کې شلم نمبر آیات وګورئ نو ال تکي د نعمتونو خلاصه بیان کړی دا شلم شلم 20 واذ قال موسی یا کفا وقتوی موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا یا قوم ای قوم زما اذکروا نعمت الله علیکم یاد کی نعمتونه د الله پتا سو باندې کم نعمتونه لري اذ جعل فیکم انبیاء چې جوړ کړل پتا سو کې پیغمبران نو ما تاسو ته وی سور پیغمبران پکې راغلي دي د لسنا ما سیوا لسنا د لسنا ما سیوا ټول پیغمبران په دې کې راغلي دي پوه شو کنه بنی اسرائیل کې نو دای پکې هغه نعمتو بل وجعلکم ملوکا دویم نعمت می درمانه دا کړو چې تاسو نه بادشاہان جوړ کړیو بادشاہان بعضی وی چې په دې کې یو سلسله وا یو سلسله د نبوت په چلی دا یو سلسله د ملوکو په چلی دا او بعضی وی چې نو جعلکم ملوکن بادشاہی دعوت دوی له الله تعالی هر سړی لا یو کور او یو چې کوم دنو د هغه سره مناسب خادم او دغه شانته اوبو دا الله تعالی ورکړو دا یو بادشاہي د چې ارچا ته دا ملاو صحیح شو کنه نو هغه مراد دی واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین او درکړو تاسو دا نعمتونه چې ندي ورکړي هیڅ چاته په مخلوق کې نو دا دا نعمتونه تقسیم تاسو پوه شئ نو اذکروا نعمتي قران ګوره قران کې راضي دا ټول سيزونه په قران کې بیا ذکر دي اذکروا نعمتي یاد کړئ نعمتونه زما یا شکر ادا کړئ د نعمتونو زما التي اغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما درکړي دي تاسو ته ما کړی دي پتا سو باندې خا وانی فضلتکم دا تخصیص بعد التعمیم دی تخصیص بعد التعمیم اول چې کوم دنو عام ذکر کړ اوس یو خاص نعمت ته ذکر کوي هغه څه دی وانی فضلتکم او یقینا ما غوړه کړی وای تاسو علی العالمین پټول ما مخلوق باندې پټول مخلوق باندې په خپل زمانہ کې پټول مخلوق باندې په خپل زمانہ کې بنی اسرائیل په زمانہ کې په مخلوق کې غوړه خلک ولې مسلمانانو ولې د پېغمبرانو اولاد و، ولې په دوی کې پېغمبران راتلل، نو دوی الله تعالی په هغه زمانه کې په مخلوق کې څه کړي و، غوره کړي و، خو اوس نه ګورې ښا، اوس خو دوی تباه او برباد شو، دوی خو پېغمبرانو مخالفت وکړو، قتل یې کړل، څه یې وکړل، نو اوس نه دي هغه شانتې، اوس خو به راشي، وضربت علیهم الذلة والمسکنة وباؤ بغضب من الله، دا د الله په غضب اوس ګرفتاره خلک دي. نو وانی فضلتکم علی العالمین په خپل زمانہ کې اوس کم دی اوس خدا امت ته کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تاسو بهتر امت او بهتر ډله تاسو یې ها اوس امت محمدي صلی الله علیه وسلم په ټولو کې بهتر دی وکذالک جعلناکم امه وسطا او دارنګ مون تاسو ګرځول یی امت غورا امت غورخه وسطا معنی معتدل معنی بعد مفسرین کړه خو چاغیل ورستی ان شاء الله هغه د کې برتبه تفصیل ویما نو وانی فضلتکم او یقینا ما غوړه کړی تاسو علی العالمین په مخلوق باندې په خپل زمانہ کې په خپل زمانہ کې تاسو په مخلوق غوړه وي واتقوا یوما اوس ورته چې ترغیب یې ورکړو چې والکه نعمتونه مې در باندې کړي دي نو چې زما په نعمتونو کې ګرځي نو عبادت ته غیر الله ولي کې ولي بل چاته رواني دا دا ورته وکړو دا ترغیب شو نو د ترغیب نه پس اوس تخویف ورکړي چې خپه دی خو نه سمېږي چې په دې نه سمېږي نو یاد ساته چې په آخرت کې به عذاب هم تم او دا د دوی په عقیده باندې اصل کې رد دی د بنو اسرائیل عقیده داوا چې نحن شعب الله المختار مونږ د الله غوره مخلوق یو نحن ابناء الله واحباؤه دا معنا به کوي مونږ د الله زامن یو د الله محبوبان یو الله تعالی مونږ کلم نه عذابای مونږ الله نه عذابای الله ورته وی وو دا کسی دې نه چلیږي دا یې قصه دی نه چلیږي بیا دی وی چې ځکه عذاب وو کنه نو زموږ مشرانو کې خډیر خخ خلک تیر شي دي هغه براله سفارش وکي پاغي سفارش باندې بخلاص شو سفارش څنګه سفارش اما تاسو ته ویلو سفارش شفاعت قهری یعنی مطلب دا دی چې کوم کفر کړي کوم شرک کړي خو چې زموږ مشران الله تکینه الله به مجبور شي نعوذ بالله من ذلک پوه شئ د دوی دا عقیده هغه باندې ولا رد کړي نو دریم بیا دوی دا وایي وای ځنو خیر د پیسو پر روپو باندې بزان خلاص کو نو هغه ولا رد کړي سلورم وای ټول پر اتفاق ځان بخلاص کو احتجاج کو کو وای نه نه پدې من خلاصيږي وتقو یوما هغه د تقوا معنی تاسو تیر کړی وي دلته په معنی د یاري سره دی ګوره دا چې ټکه تاسو مخ کې ویلې دوست پر تار دا کې خپل خپل معنی راځي وتقو یوما او یریږي یوما عذاب یوم د عذاب دا غورزنا د بل نفس مجرم نه شیئا څه عذاب هیڅ قسم عذاب با یو مجرم غیر مجرم د مجرم نه نشي لري کولای ته جزا یجزی دا په څو مانو سر راځي کله په معنی د کفایت سر راځي پوه شو کنه کافی کېدل کله په معنی د بدلی سر راځي کله په معنی د سر راځي د اغنا د فکولو په معنی سر راځي کله ته روستو په سله کې عن راشي کنه عن نو بیا په معنی د دفع سره وی خلک موږ معنی وکړه هلته عن راغله دي لا تجزي نفس عن نفس شيئا نبشي دفع کوله نبشي لری کوله یو نفس یو یو سړی یو یو شخص عن نفس د بل مجرم نفسنا شيئا عذاب دا به نشي لری کوله ولا يقبل منها شفاعت نو دوی وی سفارش په موکی پلار نکم شتا او چې مونږ ارڅ کو مونږ ته اجازه ته الله وی ولا يقبل منها او نبشي قبلوله منها د دې نفس غیر مجرمنا ها یاد دې نفس مجرم په بارکه شفاعت سفارش شفاعت بن قبلیږي شفاعت به نه قبليږي نو په اصولو کې مې درته ویلي وو چې د شفاعت نه کوم شفاعت مراد دی شفاعت قهري شفاعت قهري هغه دی چې د الله اجازت نه وي یو سړی ورته کینی او ته وای چې نه نه دا سړی پرېږده او د الله رضا نه وي او الله مجبور شي دا غنه چې خصای ده نو ما نه پرې خو د خطا وای نو پرې به دا مجبور کېدل الله کې نشته نه د چا د مين نه مجبور کیږي او نه د چا د جاه نه مجبور کیږي هو شفاعت به وی خو هغه د الله په اجازه وی څنګه د الله په اجازه الله بخپل بندګانو ته اجازه ورکړي د بندګانو په باره کې چې شفاعت وکړي وکړي اجازه ترتا خود چا په باره کې اجازه تر مسلمانانو په باره کې ناغه بکې او بیا مې ته وی چې دا به اصل کې چونکه دعوه د سورۃ یونس ته سورۃ یونس کې بدار راځي چې شفاعت قهری نه حق دي نه چلیږي نو الته بیا ته پوره تفصیل کوم چې شفاعت قهری شفاعت څه تعریف ته د شفاعت کم قسمونه دي کم شفاعت ممنوع دي کم شفاعت جایز دي کم شفاعت چې کوم دنو هغه الله تعالی ادا شفاعت چې کم جایز دي داغه کم شرایط دي هغه برازي ان شاء الله تعالی سورۃ یونس پاول کې به تاویما خودم را شورل تک شفاعت قهری باندې دی باندې پوه شي ولا یوخذ منها عدل او نه بشي غستل منها د دې نفس مجرمنا عدل څه شي عدل قران کریم کې په ډېرو مانو سره راځي عدل په معنا د مساوي سره په قران کې راځي قران کریم کې عدل په معنا د شرک سره راځي سورته نو دا شو کله به قران کریم کې عدل راضی په معنا د عدل فی القضاء والحکم ومن قوم موسی امه او د قوم د موسی علی السلام نه یو ډله وا یهدون بالحق چې بیان د حق به کو و به یعدلون او هم په دې باندې به فیصله د انصاف پوری په دې قران په دې تورات باندې نو ال تعادل په معنا سره دی په فیصله کې انصاف کول او دلته عدل چې کوم دی نو کله عدل راځي په معنا د چا سره په معنا د مال سره په معنا د جرمانه سره فدی په معنا سره راځي نو دلته معنا کې ولا يقبل منها عدل او نبشي قبلول د دې نفس مجرم نه جرمانه د وی زما جرمانه ورکم ځان به په دې طریقه خلاص کم مې په دې هم نه خلاصيږي ولا هم ينصرون او نه بل دوی مدد کول شي نه به د دوی مدد کولی شي د بل طرف نه به د دوی مدد وکړي شي نصرت مدد قران کریم کې په مختلفو معنو راځي کله به کوم دینو په سله کې به اعلی راشي نو دغه ځای کې با نصرت صحیح په معنا د غلبي سره وي فانصرنا علی القوم الكافرین الله غلبه را کې مونږ ته په قوم کافر باندې التنصرت په معنا د غلبي سره کله نصرت په معنا د بدل اغستلو سره معنا د چا سره بدل اغستل انتقام انتصار ته ورته وي ان لننصر رسلنا یقینا مونږه مدد کو د خپل رسولانو مونږه انتقام اخلو بدل اخلو کله به نصرت راشي د جمع په صورت کې نو په معنا د تناصر سره به سره تناصر تناصر دي ته وي چې د یو بل مدد کوي د یو بل مدد کول دلته هغه معنی ده ولا هم ينصرون ولا هم يتناصرون نه بدوی د یو بل مدد کول شي يتناصرون يتناصرون د یو بل مدد نه بنشي کول شي راځي لکه شریک باندې به یو ځای شو نو د جهنم دروازه به ماته کو نو به تختو دا سره پاکستان جیل خو نه افغانستان دی دی کې نشي وته دی کې تناصر نکېږي نو د نجات څلور طریقې دي سو طریقې دي په دنیا کې څلور څلور واړه یو سر یو طریقه دا ده چې ضمانت یو کې یو سړی وي یره بس د فضای باز کینم او دې په حال پرېګ دی نو هغه کې چې لا تجزی نفس عن نفس دویمه طریقه دا ده چې یو داسې سړی ورپسې راولي چې دا هغه نه هغه سړی هغه کم سزا چې درکې هغه مجبور شي نو هغه ورته کین هغه ته پرېګ نه مړاو د الله بنده د هغه دغه د مين نه یاد هغه د وجاهت نه مجبور چې پرېګ دی الله وی ولا يقبل منها شفاعت داس سفارش نه زما په دربار کې نه چلیږي بس دام نه پیښوا دریمه طریقه چاوي چې جرمانی ورکې په دنیا کې وای نه دام نه کیږي څلورمه طریقه خلک یو ځای شي او احتجاج کی او لانجه جوړه کی نو پاغي باندې ځان خلاص کړي ولا هم ينصرون د یو بل مدد هم نشي کوله څلور واړه طریقې د نجات منفي کړي د بنی اسرائیل په عقیده باندې رد کړو چې والکا په نسب او په قوم نه بچ کیږي بچکی کې با پسبانه د الله پر رحم باندې د الله رحم پسبانه راضي هغه په اعبدو ربکم باندې ایمان راوړه اعبدو ربکم امنا نو بس خلاص پشه پاغي باندې اوس د دینه پس دا هو ترغیب او تخویف نو اوس د دینه پس وته نعم نعم ثمانیه ذکر کړي اته نعمتونه بنی اسرائیل ته ذکر کړي چې قسمیږي په دی باندې بسم شي اته نعمتونه الله وای ما پتا سو کړو اول نعمت وا اذ نجیناکم اس خو تیر شوی چې مخکې به سو خو هر واقعي په سر کې چې کومه مهمه واقعي اس ذکر کړي و اذ نجیناکم یاد کا پاغه وخت کې چې مونږ بچ کړی تاسو یاد کړي پاغه وخت کې چې مونږ بچ کړی تاسو من آل فرعون ها من آل فرعون د آل د فرعون نه د فرعون د کورنۍ نه نه د فرعون د اغا درباریان او غټول چې راجمه کې فوجان ارسو هغه ټول سری د فرعون هغه لخرې و غیره هغه ټول نه بچ کړی ښا آل فرعون آل او اهل غتاز نه خو کې پکړس تړ کړ دی موسی صاحب فلا رحمه الله په کتاب هم لیکل دی الفرق بین الال والاهل ثلاثه کتاب خو لیکل نو دا څه دی هغه خو آل او اهل تاسو چې آل په اشرافو کې استعماليږي او اهل په چا کې استعماليږي په ارزالو کې استعماليږي بیا شرافت ته دنیوي وي کو اخروی وي دلته د دنیوي شرافت ته کې فرعون والا آل خو په آخرت لحاظ سره شریف نه دی دویمه خبره دا ده چې دا آل کې دا یو قاعده هغه خو نور یال تقاعدي دي خو آل کې دلته دا یو قاعده یاد کړئ چې دا آل اضافت چې کوم مضاف الیه ته وشي نو هغه مضاف الیه په حکم د مضاف کې داخل وي په مضاف چې کوم حکم لګيږي مضاف الیه په کې داخل وي په اهل کې داسې نه وي په اهل کې داسې نه وي اهل کې مضاف الیه نه وي داخل دي کې یو خبره ده رست راځي ان شاء الله تعالی بیا راتوین من آل فرعون د کورنۍ د فرعون نه دا فرعون چې کوم دی دا اومبه کافر د شر د نوم راغی کنه قران کې او د نوم په قران کې خدای شان د ډیر راغلی ډیر زیات راغلی دی ځکه چې د موسی علیه السلام ډیر خطرناک دشمن نو خطرناک دشمنو یو دا خبره دیمه خبره دا ده چې د شرک هغه سو شرک په حاکمیت کم شرک یو د قانون شرک یو هغه دغه چې د دعوه کړو وی انا ربکم الاعلى خو د ربوبیت فوق الفطرت داوی نه وکړي د هغه ربوبیت داوی کړو چې د حاکم ما قانون بز جوړو زما قانون به منی ښا یا قوم الیس لی ملک مصر ویولې د دې مصر بادشاہ نه مشر نو قانون به څوک جوړي خو ما اختیار دی د دې وجه نه دا واقع چون کې په دې امت کې دا مثلا رستو ډیر راتله قران کریم د ټولو نه زیاته مرچ ذکر کړل د موسی علی السلام واقعا د فرعون واقعا یو خو سختی په کې زیاته او د فرعون نوم بار بار ذکر کړل د فرعون ځکه چې دشمن خو ده خو غیرتی دی کنه خنزیر له رانی دی کنه ګوره دغه په خپل موسی علی السلام په خپل راوته وخه خپل او بس راتلو الان کې بچان او بل سوق لیږي خو ده خو خپل ځکه غر کوم چې خپل راتلو مقابله تا نو دا دغه غیرتی غوند نوم بار بار ذکر کوي شریف او دا نوم بار بار ذکر کوي او هغه بل چې نمرود نو هغه څه دی هغه به غیرت اوخه به غیرت سره اړ د اوس نو هغه هغه نوم الله نه ذکر کوي قران کې الم تر ال الذی حاج ابراهیم آیا ته نه ګوري هغه سړی ته چې هغه مقابله کړو د ابراهیم علیه السلام سره سره سو کو نمرود خو هغه بیکارو نو هغه نوم الله نه ذکر کړي ښا نو دا دې دا کې دا فرعون دی خره دی فرعون دا دې سو کو او دا په کم دا کې تیر شوی دا په مصر کې بادشاہ تیر شوی او دا وای د د نوم سو نو د نوم بعد وای مصعب بعد وای ولید بعد وای نه دا رمسیسو بعد وای نه دا من فتاح بعد وای مرن بتاح پوښ کنه دا مختلف نمونه را دراغلی صحیح شو څوک وای دا زیات قول چراغله وای دا رمسیس ثانیو څه شو رمسیس ثانی چې کوم دنو دا فرعون قدا فرعون ورته ونی وی وی فرعون چې دی دا لقب دی د مصر د بادشاه د دغه د بادشاه چې و د حبشي دغه نجاشو نجاشي به ورته وینم به بدلو د فارس او د ایران بادشاه ته به کسرا وی او د روم بادشاه ته به قیصر وی د مصر هغه ته به سړي فرعون دی ته وی دا هغه لیکن دا خبره ترجیح دی ته ورکړه چې رمسیس ته خو خبره دا صحیح نه ده راجح قول دا نه دی والله عالم خو تاریخي خبرې ټوله خو دا خبره چې معلومی کې دا سره راجح قول نه دی ولی ځکه چې رمسیس چې کومو نو د رمسیس دولس بچو صحیح شو کنه دیارلس دولس بچی ته په ژوند کې مړو دیارلسم بچی ته د حکومت حواله کړي مرن بتاح نو ګورا د د بچی ډیر د فرعون بچی نو فرعون ته خو آسیه سوی رضی الله تعالی عنها وای قرۃ عینی عین لی ولک دا موسی علی السلام بخپل دسترګو یا خواله وګرځو ګوره د مقتل وا د مونږ بچی نشته دی دی به مونږ د بچی په ځای ونیسو پته ولګی رسې بل د دغه کوم دی نه دا غنې خزی وخا د مرمسیس د رمسیس غنې خزي وي او د دغه چې کوم دی نو د فرعون یو خزه وا چې هغه آسیه بنت مزاحم دی بل د رمسیس چې کوم دی وزیرانو ښا وزیرانو یاسرو دغه رنګ نبت نفرو پوښ کنا او را حتب بارا حتب داسې نور ډیر وزیرانو او د فرعون یو وزیر چې هغه هامان هغه سو هامان نو د دغه نه چې کله ته په نظر ور واچې کنه بل داو چې فرعون دا دغه چې کوم رمسیسو نو دو عبادت د سکولو د غنو خدایانو کولو او فرعون ویل ما علمت لكم من اله غیر پوښ کنه انا ربکم الاعلى زی ما رب هغه د عبادت نه کولو ها پوښوي هغه د چا عبادت نه کول او رمسیس عبادتونه کول د غیر الله نو دینه معلومیږي چې یاره دا رمسیس فرعون نه دی بعضی وی دا نارمر دی نارمر چې کوم دی هغه عبادت ته غیر الله کړی دی د نور بقره د غوا عبادت ته کول دی نور څه عبادت ته کول هغه نه نو دا دې سوچو نو بعضی مورخینو دې ته ترجیح ورکړی چې دا فرعون د نوم دی دا د سره دا د عالمي نوم دی نو دا داسې ویل کیږي چې د مصر د بادشاهانو نوم فرعون وای دا کیږي داسې لکه یو بادشاہ نوم فرعون راغې نو بیا دا غنه ورستو خلق څه شو بیا غیبه فرعون ویل بیا غی څه ویل فرعون ویل او مصعب نه دی ښا مصعب ابن ولید یا ولید ابن مصعب دا نه دی ځکه چې هغه نوم هغه ته فرعون نه ویل کېدل هغه د یوسف علی السلام په زمانہ کې هغه ته فرعون نه ویل کېدل او هغه ډېر زماني تیر شوې چې پای کې سړیا ته د موسی علی السلام تاریخ خو ور موسی علی السلام په ډېر رست راغلی دی هغه خو ډېر مخکې تیر شوی د یوسف علی السلام په زمانہ کې او د هغه ته ملک وی وقال الملك اتوني به هغه ته ملک وی کني هغه وخت د فرعون اصطلاح نه و بلکې هغه قوم بدل دی چې هغه کم بادشاہانو دا د قبطیان حکومت داروس راغلی دی دا فرعون چې دا قبطي دی نو لہذا دا اغم نه مصعب ابن ولید او ولید ابن مصعب هم نه اوس نو دا سړی بیا وی فرعون دی د دار د نوم دی خو چون کې دا داسې وشي لکه یولیوس قیصر چې وو نو دا په دغه کې راغی په روم کې راغی اول د سړی نومو ورستو بیا ار بادشاہ ته بس ویل کې قیصر ویل کې نو دا داس طریقه وای کې دی شي او هغه په خپل دلایل پیش کړي چې وجه دار دا فرعون د عالم زکو د دین وجه ذکر کړي و یو وجه دا دا چې دا د فرعون د عالم زکو چې ګوره په وخت دعا کې چې ویل کیږي کنه نو د سړی لقب نه ذکر کیږي د سړی نوم ذکر کیږي کبه دعای او که دعای نو ته پس ذکر کې نوم به ذکر کې ښا داږي کې بلقب عربی کې قانون دار او د فرعون خدای چې کله دعا کوي نو ته وی ونجنی من فرعون وعمله الله ما بچ کې د فرعون نه نو لقب ذکر کړي دا لقب دی بیا نو دا طریقې معلومیږي چې اردا د نوم دی دویمه خبره ته دا معلومیږي چې عربی کې یو قاعده ده چې کله په لقب باندې د علم عطف راشي په لقب باندې د علم عطف راشي نو بیا دا لقب سی په د باندې ریکلام داخليږي ته داسې نشي ویلې چې ملک و احمد يمشيان ملک او احمد دواړه روان دي نه بلکې وای به چې الملک و احمد يمشيان ځکه ملک لقب د نوم نه دی خو لیکن په فرعون باندې عطف تلق د نوم راضی علم راضی او دغه الف لام په داخليږي فرعون و هامان فرعون و هامان نو پته ولګی دا چیرې دا فرعون چې نن دار د سمالومیږي عالم معلومیږي والله اعلم نو بعد وی چې دار د سره عالم دی خو بهر حال دا د مصر بادشاہ او بل دا خبره ده چې په دې نقطو کې یو دام خبره ده چې دغه بل چې کمداري مسیس ته خلکو ترجیح ورکړي ده نو یو داو چې د ریمسیس نه حکومت خپل زوی غسته دی پوه شو کنه بیا چې مړ شوی دی نو هغه ته پاتې شوی دی او د فرعون باره کې خو الله وایي واورثناها قوما اخرین مونږ دغه مصر ورکو بل قوم ته دنه پس بیا دا بل چاته ملاو شوی دی دا بیا د تنه نه ملاو شوی صحیح شو او دغه چې کوم دی بل خبره پکې دادا چې رمسیس د نیل په غاړه اوسېدو څه په غاړه د نیل دا نیل چې کوم دی هغه دغه دی سین دی سین ها او دغه چې کوم دی فرعون دا فرعون چې دی نو دې د بحر په غاړه اوسېدو د سمندر په غاړه اوسېدو ښا بحر احمر کې وته وي دا غي په غاړه باندې اوسېدو نو دې دواړو کې فرق دی ښا نو و اذ نجیناکم یاد کا په وخت چې مونږه بچ کړی تاسو من آل فرعون د آل د فرعون نه یسومونکم سامه یسومه په معنا د اضافه سر راضی په معنا د کلفه سر راضی در سکول به تازه تاسو ته سو العذاب بد عذاب بد تکلیف بد سزاګانې به در کول نو سزا خو هر یو بدای خو لیکن دا ډیره بد و نو ځکه اضافت ورته سو کړو هغه ورته وکړو چې سو العذاب بد سزا بد عذاب سبد عذاب دا غي بیان کړي او نو په دې وجه باندې دا وای فرعون ته کوم دی دا فرعون دا ولې لاله وای دې لاله ولې وجه سوا دې کې یو قول دوی دا ذکر کوي چې ساحران او فرعون ته وی وی دا بن اسرائیل سوسیږي وی په دوی کې به یو الک پیدا کیږي او هغه براجستا حکومت پورانه یو قول دا دویم قول دا دی چې فرعون په خپل خوب لیدو چې د بنی اسرائیل د کورونو نه بنی اسرائیلیانو د کورونو نه اور راوته او څه شو زمونږه د قبطیانو کور ته راغی نو دا څه دی دغه نه وی تعبیر چې پښتنو وی چې دا خو دی دا تعبیر دی خا وی دا ودی کلک پیدا کیږي د ما حکومت تبا کوي نو دا غي د وجنه قتلول دریم قول دا دی او قول راجح معلومیږي دی بنی اسرائیلو تخپل نیکونو دا خبره کړې اصل کې ابراهیم علی السلام په مصر باندې تیرېدو هغه واقع وراش نو د مصر بادشاہ د ابراهیم علی السلام د بیزتی اراده کړې الله کامیاب نه کړ او واقع تاسو ته بلګړي معلومه او په خپل ځای براش بیا ابراهيم عليه السلام چې دا غزاین اتلونو دی مصر ته خیره وکړي بد دعا وکړي الله ورته وی ستا بچو کې په یو بچي مسلط کوما او دا می سر بس کیدا به تعالی سره کوي نو هغه په بارا کې دوی بیا په ابراهيم عليه السلام بچي اسحاق عليه السلام او د اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او يعقوب عليه السلام اولاد بني اسرائيل بني اسرائيل چې مصر ترال دلته پاتې کېدل نو دا قصې به کولې چې په مونږ کې به الله تعالی یو الک را لېږي یو ځوان به پیدا کیږي او د دې فرعون د حکومت به تباہ کوي دوی ته خو د وحی په ذریعه سره معلومه وا دا قصه خو دوی ته نیکونو نه را پاتې والته فرعون ته قصه ورسې دا غوي خا دا قصه بکیږي ورګه چې زره لزامن ټول پرې نګد ما ټول د قتل کوم نو د قتل سلسله د اغې نه سکړه هغه شروع کړه ها چې د قتل سلسله شروع کړه نو وای دا ټول ماشومان به وجل خو د دې بن اسرائیل سره بد نور ظلمونه کول ها اغا نور ظلمونه سو العذاب کې راځي کانی وی پر راجمع کول ونه لرګي وی په لنګر تر راوړل نور خدمتونه په د قبطیانو کول غلامان ته جوړ کړیو نو چا ورته وی چې ته بن اسرائیل ټول ختمه وی ولمغه خدمت سو کوي قبطیانو وته وی خپل قوم دوی چې ښا نو یو کال به بیا ماشوم پر ماشومان پر خودل او یو کال به سکولو قتلول به په هغه یو کال چې کم کې نه قتل ول پاره کې الله تعالی هارون علی السلام پیدا کړ او بل کال چې د قتل کېدو کال راغی پاره کې الله تعالی موسی علی السلام پیدا کړ بهر حال هغه د تفصیل خو بیا روز تو راضی کنه په سورته طه کې راضی سورته قصص کې راضی سورته اعراف کې راضی هغه بیا التوایو یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم چې ډیر به علاله ول زامن تاسو زامن به در لالاله ول نو دغه شو بعض وی ويستحملون نساءکم او جنکی به پری خودی نساءکم دا نه وی چې تاسو خذ به پری خودی نه لونه به ولا پری خودی لونه به پری خودی یا بعض وی چې ويستحملون نساءکم تاسو د لونو د جنکو حیا به غستبیزتی به کوله بیزتی دا به کوله چې هغه سره بدکاری کوله یا یا دا چې مطلب دا دی ګوره دی کې د قوم ذلت مقصود دی چې کله سړی کم شي او خزه زیات شي د انجو سیستم هم نن سبا د موسسوم دا پروګرام دی چې سړی کم کوي او خزه څه کوي زیات کوي دی وجنه وی یو واده کوي دا تعدد ازواج باندې رد کوي دا د دې لپاره کوي چې په معاشره کې همیشه خزه سلور 3% زیات وي د چانه د سړو نو هغه چې تو په یو کې منحصر کې نو لہذا خد به دا شان پاتې شنو بی حیاي ته لار اوارول د پاره دا کار کوي صحیح شو نو دا کار کول بل یو معنی چا دام کړي چې یذبحون ابناءکم هغه د کار سړی ځوانان چې دی هغه به درنه قتلول و یستحیون نساءکم دا معنی یو ځای قتل نه هغه جنې خولی غوندې الکان چې دی هغه به پرې خودل دا اس ټامیان غولیسی دا به پرې خودل او دا کم چې په پوښو چې یاره دا انقلاب راولي په داتې لری کوي لکه نن نه چې لګیا دي خو شو کنه نن دا د کار سړی وجنی او نور پرې دی وای دا خو زمونږ مطلب دا دی چې انساني حقوقو خیال ساتو نو هغه سي اداره دي لپاره وفي ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفي ذالکم او پدی پدی انعاماتو کې دغه انعامات چې الله تعالی پتا سو کړی یا وفي ذالکم پدغه عذاب کې دغه سزا چې دی فرعون ورکولا نو سزا د فرعون کې بلاء المصیبتو من ربکم نه طرفه در افتاسنا عظیم لوی او کدی نجات ته راول نو بیا به د بلا معنی څه کې نعمت پکې ښا بلا په دواړو معنی سره یې سره کې بلا یبلو په معنی د ظاهرول سره هنالک تبلو کل نفس ما کسبت الته هر نفس تخکار شي چې سې کړی دی پوښې چې سدي کړی دی هغه برته په قیامت کې راخکار شي نو بلاء امتحان تم وای په امتحان کې سړی راخکار کیږي عند الامتحان یکرم الرجل او یهان صحیح شو کنه او یا بلاء چې کوم دینه په معنا د سره ده د دغه عذاب د مصیبت سره ده نو چې د اول دغه شی وفي ذالکم او په دې تکلیف د دې فرعون کې بلاء مصیبت من ربکم نه طرف درف تاسو نه عظیم لوی نو بیا په الله پاک ولې دا مصیبت مسلط کړو ځکه دوی په توحید کې کمزوري کړي وا ځکه دوی چې کوم دنو کمزوري کړي د الله په عبادت کې په دې وجه په الله د عذاب راوستو یا نجات تراجه کا وفي ذالکم په دې بچ کول استاسو کې د فرعون نا بلا النعمت من ربکم د طرف د رب تاسو نه عظیم لوی لوی نعمت د الله تر طرف نه واذ فرقنا بكم البحر اوس نور قصه نه کوي ذکر دلته فقط انعامات ذکر کوي دا خلوی قصه وا موسی علی السلام راغه ها الله ورته وحی وکړه فرعون ته راغه فرعون ته دعوت ورکو د فرعون د دعوت نه پس کوم دی بیا فرعون سره لانجی مناظری د مناظرو نه پس اخیری الله ته ویزه بنی اسرائیل ځان سره واخله وزه چې وتونو الله په لار کې ورته دریاب څه کړو هغه ورته وشلولو او په هغه باندې ووتل خو دلته به تور انعام ذکر کړي لہذا لند نقل کړي واذ فرقنا بكم البحر دي ته ویل کیږي اول دا دویم دغه په دویم ځل دخول د دوی چاته شام ته دوی سلور ځل تقریبا د شام نسخي وی دي کنعان نه وتی راوتی دي اول ځل په کم پیرا کې وتی دي نو اول ځل هغه د یوسف علی السلام په وار کې دی رونو بنی اسرائیل د یعقوب علی السلام بچو خپل رور چې کوم د کوی ته وګرځولو کوی ناغه قافلې راو باسلو هغه ځان سره مصر ته راوړو په مصر کې خرج کو یوسف علی السلام هغه ناغه حکومت ته ورسېد او اخیری هغه د دوی چې کوم خبره جوړه شو بیا پسې کډه رااله نو بنی اسرائیل را منتقل شو چرته مصر ته مصر ته بیا د مصر نه موسی علیه صلوات و سلام د فرعون د ظلمونو د وجنه او باسل او بوت لل چرتا بوت لل خو پلار کی بون بوینت لل دک دوی jihad نه کولو دوی خو صرف پسی په سمندر پوری شو او اخوا تکین استل مونږ خو چرته نه مونږ خو جنگونه نه کوو ال تک الله تعالی په سلویخ کاله غزمه حرام کړ نو بیا سلويخ کاله په هغه دشت کې پراتو دا غینا ها میدان تیک کې او بیا سلويخ کاله بعد چې کوم دینو د یوشع علی السلام په دور کې را بچي وایس قل ندخلوا هذه القريه هغه کې بیا ور داخل شو بیا دا غینا پس په دویم دل باندې بیا دوی راوځي بیا دویم دل باندې دوی جالوت راو باسل جالوت پس راغی هغه راو باسل خواږي کې بیا دوی مکمل د شام نه نور او د تر د بیت المقدس نه راوتیو نږدې علاقو ته نو بیا په دریم دل باندې طالوت سیب راغی او طالوت سیب چې کوم دنو داغه په نگرانی کې دوی په بل دل باندې بیا بیت المقدس ته ورغل داغه جالوت جالوت مړک کړه په دریم دل باندې بخت نصر راغی بخت نصر بخت نصر ورته اصل کې اصل کې موږ موږ پښتنو کې بخت نصر دی خو بخت نصر نوم دی بخت نصر راغې او هغه چې کوم نه د فارسی او ایرانی وو د عراق نه لاړو او حمله وکړه په چا باندې په فلسطین باندې دوی قتل کړ په سمې قتل کړ هغه وخت دوی بیا قرانه کړو پیغمبرانه قتل کړو ارمیا علی السلام هغه وخت نږدې قتل کړو نو دوی ولګي هغه راونیول ټول قتل کړل بیت المقدس وران کړو هغه په 15مه سپاره کې واغې طرف ته اشاره راځي ښا خو شو کنه بعثنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید نو دوی بیا راوتړل او راوستل بابل ته په بابل کې بیا دوی ډیره زمانہ پراتو ولته کې بیا یو پیغمبر الله په ځکه پیدا کو دانیال علی السلام هغه ته دوی وی چې مونږ ته دعا وکړه چې الله تعالی مونږه خپل علاقې ته واپس بوزي او مونږ د قید نخلاص دې زمانہ د اسارت بابل وای نو اغینا هغه ته دعا وکړه بیا الله تعالی ذوالقرنین په نوم باندې غاس سایرس خیز دغه ته ویل کی سایرس خسرو د فارس ایرانیو ذوالقرنین په نوم سره معروف دی هغه په حمله وکړه په هغه وار کې چې کوم دنو هغه ته سو کړل هغه ته وخت نصر ختم کړو او دوی آزاد کړه او روپۍ متور کې ورشه خپل جماعت جوړ کړي دوی بیا لاړل پس لورم ځل باندې بیا ټایټس رومي چې کوم د تتیوس رومي چې وته وای هغه په دوی باندې حمله وکړه او بیا یې راو رکړ بیا یې وباسل نو چې وی باسل نو بیا تقریبا د 2000 کال بعد ها دوی اوس بیا چې کوم د نسجو دا ورغل دغه ته بیت المقدس ته د سن 48 کې چې ورغل دای په سلورم کال باندې دا دی وتی او راوت دغه شوی دی نو دغه صورتونه دي و ان دای هغه دا هغه دویم ځل دی اول ځل خو ال تو راوتیو یعقوب علی السلام سره اوس په دویم ځل باندې ورځي و اذ فرقنا یاد ک پاغه وخت چې مونږه اوشلول تاسو ته بكم په سبق تاسو باندې تاسو په وجه باندې البحر سمندر بحر معنی سمندر کوي ښا دا شاعران دي کنه په خوګ आवाज کې راشي بیا وایي چې په نیل کې الله سو غرق کو فرعون غرق کو په نیل کې نو غرق کړل و نیل کې نو نیل خدغه سین دی په سمندر کې غرق کړو بحر احمر ښا بحر احمر چې کوم دی ورته ویل کیږي پاغي کې غرق کړو او دا موسی علیه الصلاۃ والسلام الته سورۃ شعراء کې بیا تفصیل سر را واقع راځي دغه رنګ سورۃ طه کې تفصیل سر راځي چې دوی اوه تل الله ورته وی فاسر باهلک بقطع من الليل د شپې وزه یو ټوکړه کې چې اوه ته موسی علیه السلام فرعون پسې شو چې ورپسې چې سحر کې دوی وی ان لمدرکون مونږه خوراګیر کړو هغه ته وی مخه پکېږي الله ورته وی سمندر په دغه باندې وه چې وی والو نو بحر احمر دا اوس ورته سویس کینال څه وي دا چې کم دوی سره یو دا کنسته ده کنه غل لارې لنډه کړې د اجازونو ته په دغه ځای باندې موسی علیه السلام څه شو غفور شو چې پورې شو سمندر بحر احمر چې کوم دنو دا په میانس کې دولس لارې پکې جوړې شوې چې دولس لارې پکې جوړې شوې شاته پسې فرعون راغی شاته پسې فرعون راغی دا غي واقع بیانې بكم البحر پتا سبحان سمندر قران بحر سمندر ته وایي سین ته سوی نهر وای سو ته وای نهر فانجیناکم نو مونږ بچ کړی تاسو مونږه بچ کړی تاسو کو قلزم به ورته پاغه دور کې اوس ته بحر احمر وای فان جیناکم نو مونږه بچ کړی تاسو واغرقنا من الغرق د بچ کېدو د غرق کېدونا واغرقنا مونږه ډوب کړ آل فرعون کو آل د فرعون لخر داغو دربار ټول ارشه غرق شو وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو ورته قتل دا دویم نعمت ذکر کو ګور تاسو ته سمندر سری کړو بچ می کړی دویم نمبر دشمن می در لتبا کو دریم نمبر وګور آئے دشمن ته قتل او غر کېدو دا ځان ته خوان کوي کنه چې دشمن به تبا کیږي او ته وته ګوري په اوچا ته غونډي وته نافتي نو دا درې نعمتونه می در باندې دا یو نعمت کې بیا درې نعمتونه دي دنه غټ نعمت یو دی نو دا درې نعمتونه په تاسو باندې و نه کړل تکي نو دا نعمت ورته ذکر کړو خجی واغرقنا آل فرعون په دې ځای کې ابن عربي خطا شوی خخ کارا خطا شوی هغه سوی هغه وای چې آل د فرعون خو غرق شو فرعون غرق نشو او دا په کلام وای وای ایمان کامل د فرعون پوه شو کنه دا چې هغه امن تن لا اله الا الله خطا خبر دار ته آل فرعون کې تما قاعده ویلا چې آل اضافت چې کم ته وشي نو مضاف الیه په حکم د مضاف کې داخل وي چې آل غرق ته فرعون سره سر کې غرق دی او دا د ځان نه وایي سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 103 را واړوي پیندل سم سپارا من الارض د زمکنا فاغرقناه نو مون غرق کدا فرعون ومن معه او هغه څوک چې د سره جميعا ټول ټول غرق شوی سره وای کم ځای کې آل فرعون نتا استدلال کو بل ځای نه ګور بل ځای ګور کنه الله وای دې مم غرق کړو ور سره چې سمره وغه ټول مې غرق کړل ها نو ټول غرق شوی دي واغرقنا آل فرعون او مون غرق آل فرعون وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو ورته قتل واذ وعدنا اسبل نعمت ذکر کړي خدا هغه نعمت د پاره مخ کې مقدمه تړي نعمت رستله په 52 نمبر آیات کې ده په 51 کې مقدمه ده مقدمه د نعمت سره چې واله کړه کفر او شرک څومره لوی ګناه ده تاسو کفر او شرک کړو او ما باوجود داغه نه څوک تاسو ته بخنه وکړه نو دا وګورئ دا د مالوی نعمت دې کنه دې و اذ وعدنا یات کا پاغه وخت چې مونږه وعده وکړه موسی موسی علی السلام سره موسی علی السلام نوم راغی کنه موسی د يهودو پیغمبر او وخت د يهوديان نو د مسلمانانو ښا د يهوديت دوی خپل جوړ کړي د مسلمانانو موسی ابن عمران ابن يسهر ابن قاحث ابن لاوی ابن یعقوب علیه الصلاۃ والسلام موسی علی السلام د عمران زوی او هغه د یسهر او هغه د قاحس او هغه د لاوی هغه د یعقوب علی السلام دا ځکه مې ته وختي وی کنه ما چې لکه هغه مصعب ابن ولید دلته مرا ولا هغه د موسی د یوسف علی السلام د زمانه فرعون راوړي هغه بادشاہ راوړي او دلته راولي نو څنګه دلته راولي هغه خو د خدای مسلمان سو پیړی تیر شي دي موسی علی السلام په څومره رست راغلی دی یوسف علی السلام د یعقوب علی السلام به ذات بچی دی صحیح شو او موسی علی السلام د یسهر زوی دی عمران زوی دی عمران د یسهر زوی دی یسهر د قاحس زوی دی قاحس د لاوی زوی دی لاوی بیا د یعقوب علی السلام زوی دی شپږم نیکي جوړیږي شپږم نیکو تر هغه پورې فرعون ته کاغذ ته وناس کو پوښوي نو نو هغه مړ شوی دا بل دی ښا هغه نه چې مصعب ترا ولی هغه ته د نوم ورکی نو دا شو سو واذ وعدنا موسی موسی ورته ځکه وای چې مو وای په عبرانی ژبه کې اوبو تا او سال لرګي ته وای الله تعالی په منځ د لرګي او د اوبو کې دې بچ کړو کنه مور صندوق د لرګي کې واچولو او سمندر ته وګرځولو د دې وجه نه په بیا دا نوم کې خو چې موسی صحیح شو کنه دا موسی نوم د سامریم دی ښا دا غنوم موسی ذکر راضی فموسی الذی رباه فرعون مرسل و موسی الذی رباه جبريل کافر هغه موسی چې د هغه تربيت فرعون کړو هغه رسول جوړ شو او هغه موسی چې د هغه تربيت جبريل کړو هغه نه کافر الله داس نظام دی پوښیم سامری د مور نه دغه پاتې شوی جبريل علیه السلام په یو دغه کې په یو ځنګل کې غورځول او جبريل علیه السلام تربيت کړو والله عالم داسې ویل کیږي تاریخي او خبري دي نو دا خبر موسی علی السلام دا دغه پیغمبرو او د بنی اسرائیل پیغمبرو او دا په اولو العزم پیغمبرانو کې دی او غټ معتبر کتاب اول دته ملاو شوی دی اول کتاب دته ملاو شوی دی دنه پس بیا زبور راغلی انجیل راغلی بیا 40 ليله سو سلويخ کالا عربي 40 ليله سلويخ شپې مونږه موسی عليه السلام نه وعده واغسته د سلويخ تو شپو وعدنا وعد يواعد مواعده باید مفاعله ده نو د دواړو طرف نه وعده نو د دواړو طرف نه الله سره څوک وعده نه کوي دا به داسې کوم ته به داسې وته نو دا څنګه ده دلته کې وای دا په دې معنی سره ده چې الله وعده وکړه موسی علی السلام قبول کړه وی سید الله بزبدا الله ورته وی تراشه سولا سلوی تشکول وی چې الله لګوا ها خو چې غلا چې الله د فرض کتاب دا چې کتاب په در کومه خو چې الله لګوا موږ او تاسو چې الله روانه کړی دا الله دې کامیاب کړي نو دا شو 40 لیلتن خدا اول کې 40 لیلتن نو دا اول کې دیر شپې وخا سوره اعراف کې با د دې تفصیل چې کوم دنو هغه به ال ترازی ښا سوره اعراف کې تاسو وګورئ آیت نمبر 142 142 وګورئ وواعدنا موسی او موږ وعده غوښتو د موسی علی السلام نه 30 ليله د دیر شپو یو میاشتوخه واتممناها بعشر او پورا کړه موږ غي لره بیا په لاسو سره نو لس ورته بیا تتمه وګرځوله ولی موسی علی السلام په دیر شمه روایت کې راځي دا روایت صحیح ده چې موسی علی السلام په دیر شمه ورځ باندې سو کړ مسواک یې وکړ دیر شپه روزي نیولې چې د کتاب نمخ کې وته روزي نیسی زمونږ په امت کې ګوره دغه مسواک مسله نشته دی مونږ بالکل جایز دی صحیح شو کنه فاغل لغو او بلغه پیغمبرو نو دا هغه سره بیا ځان ته حسنات الابرار سیئات المقربین نو هغه چې کله مسواک وکړو الله تعالی ورته وی لسره دی بنور تیری کینو کتاب بدر کم او وی سیدا څلوېښت شپې دلته کی چونکی انعامات ذکر کړي نو په دې وجه باندې لنډ را دغه کړو ښا هغه تفصیل ونه کړل ته کې خلند هغه انعامات ته اصل مقصود دی نو و اذ وعدنا موسی یاد کا پاغه وخت چې موږ وعده واغستل موسی علی السلام نه 40 ليله د پورا کول د څلوېښت شپو داسې مانو کا نو هغه دواړو پکې راشي ثم اتخذتم العجله نو بیا ونی و تاسو څخه من بعده کې غوس کې بوره ورته وای کنه مسجد پوښوي من بعده پس د تک د موسی عليه السلام نه وانتم ظالمون او حال دار چې تاسو ظلم کوونکی وای شرک کوونکی وای دا د دوی یو ګناه ذکر کوي ثم تقستم العجله چې تاسو څخه ونیولو نو چې څخه سو کو نسی کنه نو هغه ګناګار دی لکه څه دا کومه تاسو بډیر نشته نه نه اتخاذ یاد کې ګوره اتخاذ اتخاذ دو قسمه دی یو ته ویل کیږي اتخاذ الجعل اتخاذ الجعل اتخاذ الصناعت ورته یو شی جوړول یعنی ثم اتخذتم العجل ثم صنعتم العجل بیا تاسو څخه جوړ کړو خو اتخاذ بیا هغه صناعت ته وایي یو شی وینا او تیت تیت جوړ کې کنه لکه که عرب وای اتخذت الطين خزفا ها فصول اکبری خو ویل دکنه اتخذت الطين خزفا ما د خټه نه کانه جوړ کړي د خټه کانه می جوړ کو خزف کودر می ته جوړ کو پوه شو کنه نو داسي دي ته کوم د نو دغه ویل کیږي اتخاذ د صناعت وای نو تاسو تصویر جوړ کړئ د سخي دا معنا شو یا دی ته ویل کیږي اتخاذ د عقیده اتخاذ د څه شي د عقیده ثم اتخذتم العجل بیا تاسو جوړ کسخه الہن خدای د سخینه ملک خدای جوړ کو سخه څنګه جوړ کاغه تفصيلات برازي سامری وته وی چې لکه تاسو داس چلو کوي تاسو ځان سره داس سره راوړي د فرعونانو نه فرعونانو مال هغه خاصم دا وې دو دا مال دې دوانو مال پوه شو کنه هغه خو اصل دې ته جایز خو سامیر وته وې چې نه نه دا ګناه کا دا وګورځو یغه کاندې کاندې ته وګورځو دا نامي زرګرو هغه چې هغه سره زر وګورځول دا ته ور بل کړو هغه وستوندل دا هغه نه یو شکل جوړ کړ د سپي په شکل باندې د غوسکی په شکل باندې یو شی جوړ کړ هغه چې به هوا ته کې خدا کې به هوا تیرې ده را تیرې ده اوازونه به کول ښا یو پکې بعد لدا وای وای چې دغه د جبرئیل اسلام د اس د خپیغه خوره ولا په خله کې وګورځو هغه به راځي خپل ځای کې ان شاء الله هغه بیا که خیر وایي تور کې طه کې هغه راځي ته دا کیسه نشته دا پکې خلکو لدا نه راځي اسرایلی روایت راخلی نو دا ثم اتخذتم العجل اله نو دغه ځای سامری دوی ته وی وی واله کده موسی علی السلام نه خپل خدای ورک شوی دغه دل تر اغلی دا ده راځي چې د عبادت کو خوښ وی نو دغه عبادت شروع کو دغه وی قرطبی وی څنګه عبادت کول هغه وی کانو يرقصون حوله قرطبی ډیر سخت کنه وای دوی د دینه غیر چاپیره غړېدل رقص صوفیتی وای پشان د غړېدو د بعض صوفیان خو شو کنه هغه بعض سی باړې والا دا ټوپونه وای کنه هغه بعض پیران چی نو دا هغه غوندې وای څه کول دا هغه غوړې د غیر چاپیره غړېدل دغه کار کول دا هغه عبادت هم دغه وای ثم اتخذتم العجل بیا تاسو جوړ کس کینو دی د هغه تعبیر شو سامری وی بس سید مولی سے ته صحیح وای ښا خو شو اج موسی علیہ السلام راغی خدایم غرق کدا ستل کوي تاسو د سخی عبادت کوي هغه وی موږ خبرې موږ ته سامری مولی سے وی وی نه دا غلط کار کړی دی ثم اتخذتم العجل نو بیا جوړ ک تاسو څخه الہن خدای من بعده من بعده پس د موسی علی السلام نه نو موسی علی السلام د مرګ نه پس دا کار کړو نه نه اے بعد ذهاب موسی ال المیقات پس د تک د موسی علی السلام نه میقات تا هغه کتاب لتلو او تاسو دلته دا کارونه شروع کړ وانتم ظالمون او حال دا چې تاسو ظلم کوونکی وي په ځانونو باندې کول د عبادت تغیر الله سره چې عبادت تغیر الله مکو دا خو ظلم او شرک کنه ان الشرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی ځکه وته وی وانتم ظالمون اوس دا سوال لږ یره دی د سکی عبادت د کم ځای نه شروع کړ دا په دې سماره راغی نو بعض وای دا د سکی عبادت دوی زکه شروع ک بس اسی الله پاک عقل تبا کړ بعض وای چې نه دا اصل کې دوی چې په دغه په مصر کې وو نو په مصر کې به خلکو د خود دغه د غوا عبادت کول لکه دین دوانو په شان د غوا عبادت په کولو نو دوی چې الته ولیدلیو نو د هغه عقیده دا و چې الله تعالی حلول کړی دی په غوا کې نعوذ بالله من ذلک نو دلته چې دوی دا اسکه ولیدل دوی د حلول عقیده دا نه وی چې خدای دا دی دوی ویل چې خدای حلول کړی دی په دې اسکه کې نو چې حلول په کړه را دي کې عبادت وکړو نو دا عبادت شروع کو نو دا خو دوی هغه زجر او هغه بد صفات باندې مقدمه و دي نعمت ته ثم عفونا عنكم نو الله وی بیا مونږه عفو وکړه تاسو نه عفو مونږ ته وکړه عفو په معنی د زیاتول سره راځي اسالون کما دا ينفقون قول العفو او عفو په معنی د ورانول سره راځي چې ګناه مې د لوران کو ګناه مې درلا ختم کړو ښا اوس یو عفو دا یو مغفرت دی عفو چې اوشي نو پاره کې دا وی چې مطلب دا دی عفو کې سزا وشي او بیا دا غي نه پس چې کوم دنه بخنه وشي او مغفرت هغه چې سره د تاغه سزا څه شي هغه معاف صحیح شو او عفو کې هغه ګناه ذکر کوي او مغفرت کې د غفر معنی پرته غفر پټول ته ویل کیږي هغه کې بیا د ګناه نه ذکر کوي دلته د ګناه ذکر کوي نو ثم عفونا عنكم بیا مون بخنه وکړه تاسو نه تاسو ته بخنه وکړه تجاوزنا عن ذنبكم بخنه وکړه تاسو د ګناهونو نه په دې باندې سوال لازم قران کې الله وی ان الله لا یغفر ان یشرک به الله تعالی شرک نه معاف کوي نو دلته کې دوی ته بے توبې څنګه د عفو وکړه دا خو دوی شرک کړ دې کفر کړ دې نو جواب داغه داده چې نه سورته اعراف ته وګوره دوی توبه استدا سورته اعراف کې آیت نمبر 149 وګوره یو سل یو کم ادا دغه 50 تم ها 149 Thank you. ولما سقط فی ایدیهم هر کله چې پری وته په لاسونو د دوی کې یعنی د دوی په زړه کې قومیان د لاسونو دوی کې د په زړه کې خپېمان تیار رااله ورعو او دی اولیدل انهم قد ضلوا یقینا من کو گمراه شو نو قالوا دی ویل ان لم يرحمنا ربنا کچرته رحمونه کی په مونږ باندې رب زمونږ ويغفر لنا بخن راتونه کی لنکونن من الخاسرین نو شوب موږ د تاوانیانو نه بخه توبه استلخه نو ثم عفونا عنکم نو بیا مون سو کړو بخنه وکړه تاسو نه من بعد ذلک او دا ثم هغه تاسو هغه ثم ویلو کنه قاعده خبره ته یاد نه ما ته پته ته تاسو ټول یاد کړی دي خو لیکن دومره خبره ته په ثم او بعدو کې تاسو قاعده ویلې و چې یو د تراخی هغه عامه معنی ده یو دغه تفاوت بین الامرین دومره لری لری خبره ده لری لری خبره ده نو ګوره ثم اتخذتم العجل ما در باندې دومره انعامات وکړل څومره لري خبره ده چې تاسو شرک کولو بیا وګورئ تاسو شرک وکړو شرک او بخنه ډیر لري خبره ده ثم عفونا عنكم بیا می تاسو ته بخنه وکړه من بعد ذالک پس د دې ګنا نه پس د دې شرک نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ دای بل انعام څه په لخوا چې بیا می درته بخنه وکړه لعلکم تشکرون شکر شکر یشکرو خو معنی د ظهور او د اظهار سره راځي اظهار ته ویل کیږي او شعر اخکارا کول او اصل کې شکر چې کوم دینو د نعمت د منعم پیجندل چې دا نعمت ما چاو کړه منعم پیجندل او بیا دا نعمت داغه په مخالفت کې نه استعمالول دا د شکر معنی راخه خوش کنا الله تعالی رزق دار کته چې ډک شو تا تاسو کو ګناو کو نو دا کار مکه وکنه لعلکم تشکرون نو دا تاسو شکر ادا کړئ او دې دا کې لعلکم توحدون معنا مفسرین کړی دا چې تاسو توحید د الله قبول کړئ و اذ اتینا موسی الكتاب بل نعمت وګورا بل نعمت سلو سلورم دې کفیم جوړیږي ها سلورم دې موسی علی السلام ته چې دوی دا کفر او شرک او کول تکي نو الله تعالی موسی علی السلام ته کتاب ورکړ چې ورشه اصلاح وکړه و اذ آتینا یاد کې پاغه وخت چې مونږ ورکو موسی موسی علی السلام ته الکتاب کتاب کتاب سو هغه تورات ها والفرقان او سم ورته ورکو فرقان مو ورته ورکو قران کریم کې اوس تر او باسم نه د فرقان اطلاقات برازي تورات تکل فرقان ویل کی ها کله فرقان څه ویل کیږي تورات تل کسورت انبیاء اتصل یختمات کې براشي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان الت فرقان نه مراد ده صحیفه د انبیاء علیهم السلام ته کوم نور دي او کله به د فرقان نه مراد د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام معجزات پته مرادي صحیح شو کنه او لکه دې ځای کې مراد ده او کله به د فرقان نه مراد کوم ده نو هغه دغه اغم دی نه ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان هغه ورځ د فرقان باندې فرقان ورځ څه د بدر ورځ وا فتح ته فرقان ویل کیږي حق او باطل جدا کی کنه فرق پکې راولي والفرقان او مون ورک موسی علی السلام ته معجزي ها لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لار امید دې شرک نه را بچی توحید ترا واوړی واذ قال موسی موسی علی السلام بیا پکې واقعا ذکر کړي الله موسی علیہ السلام ته وی چې وو قوم دې څه شو یغی زما په نقش قدم باندې را روان دي الله ته ته خبر نه پوښوي ته قرالی واضلهم السامری هغه سامری گمراه کړی دي موسی علیہ السلام دالته نه را روان شو غوسه دې سخت غوسه راغی چراغه ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا ډیر غوسه او خفه وې دا نو چل کړ دی نو هغه الله جل جلاله چې کوم د موسی علی السلام دلته لنډی دلته انعامات ذکر کوي کنه نو په دې وجه باندې مختصر راوړي و اذ قال موسی یا تفا وقت موسی علی السلام لقومه قوم خپلتا راغه توبې طریقو ته خي وی یا قوم ای قوم زما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو دا ظلم کړی په ځانونو خپل باندې پس سره اول نو ورته ګوره موسی علی السلام دا مسله مهمه ده کنه نو اذ قال موسی لقومه موسی علیہ السلام لام تخصیصیه دلته کې خاص خپل قوم ته وی ګوره تاسو ته وی و بنی اسرائیل ول چاته نه وی څنګه ویلو بیا وی یا قوم ای قوم زما نو اول مقدمه تړي انکم ظلمتم انفسکم ډیر بد کار مو کړی دی ډیر لوی ظلم مو کړی دی منکر چې تاسو نه یان منکر کې نو دا کار بکې چې هغه ته بوج دا کار دی غلط دی داسې نه دي ته وکړې چې یاره تم ښه کار کې خو لکن داسې نه ښه کار پوه شو کنه بیا دا د منکر رد نشو انک ځکه موسی علی السلام ته صفا وای انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی په ځانونو خپل باندې هغه ظلم څه دی بتخاذکم العجل اوس ورته ذکر کړي پنیول تاسو سخیلرا الہن په خدای سره تاسو د سکینه خدای جوړ کړو دا مو ډیر لوی ظلم کړی دی نو خاصه چلو کو فتوبو الى بارئکم نتوبو باسی الى بارئکم الى خالقکم اغا خالق خپلتا خالق خپلتا راجی شی توبو باسی بارئ او خالق دا دواړه یو معنی ده خو البته بارئ کې معنی د براءت پرته ده براءت جدا کېدل نو په هغه خالق چې په بهترین شکل سره ته پیدا کړې پوزا خلاص ترګي جدا جدا کړی دي کنه نو په دې وجه باندې تاسو لګيږي بارئ ویل کیږي او دې کې دې طرف ته اشاره ده چې بارئ ستا الله لتی په خسته شکل باندې پیدا کړي او تر ازي د ځان نه کمزوري شکل والا سخیته تسجده لګي دا مخ ستا دې سره نه خای چې ته د تسجده ولګي ستا مخ د سکین ډیر خسته ده ته ولې دا کار کوي فقتلوا انفسکم نو چې توبه وباسي نو ځان ځانونه قتل کوي انفسکم هر ځای کې ګوره په معنا د نفس په معنا د دغه سره نه ښه چې ځان وژنه ځان نه لري انفسکم اخوانکم خپل ورونه قتل کئ لکرا بشي سورته روم کې با آیت نمبر 21 کې راشي الله الذي خلق جعل لكم من انفسكم ازواجا الله تاسو ته خپل انو دا بس هم دغه معنی شو چې ځان قتل ته تیار کړي یا یو بل قتل کړي پس پوه شو کنه یا خپل دا ورونه دي چې کوم ګناه نه کړی هغه ته وایي دا خپل دا چې کوم کړی دا قتل کړي پوه شو دا قتل کړي دا قتلول دا د دوی سزا شو ښا قتل یې شو دا سزا شو دا د توبې د قبولیت د پار سزا شو لکه توبې تتمه دا شو لکه زمون کومت کې داشتا تا قاتل قاتل او قتل له وکړو نو چې توبه و باسي ځان به قصاص ته پیش کې وروره نو قصاص ته شي توبه به قبول شي پوه شو کنه نو دغه شانت کار دا ونه فقتلوا انفسکم ذالکم دا قتل ول تاسو یو بلرا یا ځانون قتل تسپارل خیر لکم دا بهتر دي تاسو د پاره عند بارئکم په دربار د خالق تاسو کې تاسو د خالق په دربار کې دا کار تاسو د پاره بهتر دي حکم شرعي چې وی کنه حکم شرعی دا مطلق خیر وی ښا په هر زمانہ کې چی وی دا حکم شرعی بس دا خیر دی زمونږ په زمانہ کې دی ته وی واطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول دا الله ورسول ته فیصله وړي ذالک خیر دا الله ورسول ته فیصله وړي سړي دا بهتر دی څوک چې دا وایي چې نه دا بل قانون دا د الله د دې قانون شریعت ته ورکه بل قانون دی یا رواج دی یا چې کوم دینو دا دغه دی دا حکومتي قوانین دي اته دا وایي چې نه دغه خله دا د دې زمانه سره خلګي بس په دې کافر کېږي ګوره ښا ځکه چې الله وایي ذالکم خیر لکم دا شرعي حکم چې دی دا بهتر دی تاسو لپاره او په دې باندې دغه آلوسی وایي او وینا عملا یتوقفو لا لا ينبغي التوقف او پکار نه توقف فی تکفیر من یستحسن تلک الاصول ما هو بیان المخالفه للشرع منها کم قوانین چې شریعت سره مخالف وی ظاهر هغه چې سو خوخی او هغه ته دغور کوي ترجیح ور کوي نو دا سړی سره دا سړی چې کوم د کافر دی او هم په دی وجه باندې جمال الدین زیلعی زمونږ د مذهب په مشهورو علماو کې د محدثینو کې د فقهاو کې د په هدايه باندې نسب الرای لیکلی دا معتبر کتاب دی د یمن په قبایل باندې چې کله ګوره ګوري دا خلکو کې جهل دی کدا جهل تیوزي بیا دا خلک په ول غواړي چې یمن په قبایل باندې چې کله هغه پر ریواج فیصله شروع کړي په هغه ګوره د کفر فتوا ورکړي وخا د کفر فتوا دا خلک سادهګان دي نه پوهیږي دا پوهول غواړي پوه شو کنه چې پوه شي بیا دا کار کوي کنه نو په قبایلی رواج باندې فیصله کول ته سویل چې کوم د شریعت سره مخالف وي هغه ته بیا سویل هغه ته بیا کفر ویل دا زموږ د احناف فتوا مشهور یمنی قبایل فتوا تاسو اثار البتار کې وګورئ هغه نقل کړی دا ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم تاب علیکم نو توبه ورله قبول کړه نادل تک تاب په معنا د یسر سره دی کله کله به تاب په معنا د چا سره دی یسر سره برازي لکه سورته توبه کې کوم دی التبراش 117 نمبر آیات کې لقد تاب الله علی النبی یا دغه شروع کړو حد شروع کړو چې حد جاری شو دی کې یو څه کسان مړ شو حکم راغی منسوخ شو بس حد تر حد در نه منسوخ شو چې حد منسوخ شو اسانی پراله کرانه لا غن ټول قتل دل ښا سلګ ګونه خلق قتل شي دوی اوس چې وای کنه يهودو 70000 کسان قتل شي دا اسی دي د خپل قوم برکات ذکر کوي چې مون قوم داسو لکه دوی چې اوس وای چې هټلر مونږ نه شل لکه خلک وجلی شل لکه ته وینه مړه پوه شو ډیر زره کسان وجلی دي او هغه هولوکاست چې کوم دی هولوکاست هغه دغه کوي فلمونه لګي او موږ ډیر شل لکه او ډیر شل لکه وجلی او چې څوک په اعتراض وکي امریکا کې پانسی درکې خو چې هولوکاست باندې به اعتراض نه کوي ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم فیسر علیکم فخفف عنکم نو سپکه کس تاسو نه دغه تکلیف دغه سزا منسوخ کوي ته منسوخ ویل کیږي ها کله منسوخ قبل العمل هم شي کنه یو شی عمل کې نه شوی او عمل منسوخ شي کله په لګ عمل شوی لکه دوی چې په وکم بیا منسوخ شو انه یقینا الله تعالی هو التواب اغه توبه قبلون کړي یا هو التواب هو الذي يعلم طرق التوبه اغه ذات چې هغه خی طریقې د توبې خلقو ته او الرحیم رحیم دې يقبل التوبه توبه قبلې انه هو التواب یقینا هغه الله تعالی توبه قبلون کې او الرحیم بیا دا غینه پس رحم کوون کې دی نو دا در باندې رحم وکړو نو دای بل انعام شو فتاب علیکم ګوره سزاګانی الله تعالی چې سړی توبه وباسي الله تعالی د عذاب اخرت خو معاف کوي عذاب اخرت خو نه لري لیکن چې عذاب دنیا در تماف کی کنه دا بیا د الله لوی نعمت دی نو دای بل انعام ته وکړو بل انعام وګوره واذ قلتم یا موسی دا بل انعام په کم وخت کې راغی چې موسی علی السلام دوی ته راغی او دوی د سخی عبادت کړو نو دوی ته وی تاسو خو شرک کړو الله جل جلاله وی چې فقط ګور واقع کړل ته تقدیم تاخير ده ها به ترتیب نه به ترتیب به ان شاء الله تعالی سورته اعراف کې راځي نو دې کې دلته کې چونکه نعمت شماري نو بس غیر مرتب راخلی نو دوی ته وی چې لکه تاسو دا توبه وباسئ دوی وی خمون توبه وباسو وی توبه دار چې فقط الانفسکم یو بل قتل کوي دوی وی یو بل قتل کوي دا الله نه ویل ځان نه کیسه کړه دومره سخت سزاګان الایي الله تعالی ته وی توبې لپاره او یا کسان تیار کړه سورته اعراف کې براشي اعراف کې بچ کوم دی هغه براشي آیت نمبر 155 کې الله ورته وی چې وختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا موسی علی السلام او یا کسان مشران د دنیا تیار کړل وی زوی چې دای چې زو چې ورشو الته کې به الله جل جلاله تاسو سره خبرې وکړي دی چې لاړل الته الله تعالی کلام ورته شروع شو چې دا کار وکړي دی ویلن نؤمن لک حتا نر الله جهرتا وی موسی علیہ السلام ته موسی خبر نه منو اعتبار اندر باندې نه کیږي مونږ دی الله مخامخ وینو الله وی تاسو غو سره سړی ځامن نه خو شوي فاخذتکم الصاعقه ویخا نو بس سپراغه تندر پراغه یا پیواز راغه غدراشی نو بس ال تاسو شو ال تمړ شو ال تمړ شو هغه طرف ته اشاره ده دا هغه کې نعمت نشته لري نعمت ورپسې بیا دا مقدمه د نعمت په آیت نمبر 56 کې ده و اذ قلتم یاد کا پاغه وخت چې وی تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك بعض دې ایمان شرعی اخلي مونږ پتا ایمان نه راوړو مونږ د عبادت نه پریدو حتا نر الله جارتن حتی چې مونږ الله تعالی عیانن اونو پستر کو باندې او بعد وی نه ظلام چې په سله د ایمان کې راشنو مانت نسی معنی چې کوم دل اعتبار وي ها معنی د سوي اعتماد وي لن نؤمن لك مونږه اعتبار نکو بل قولک په خبر استا باندې استا په خبر اعتبار نکو ګوردا څه دغه ځامن دي کنه دا زمون په پیغام صحابه کې نشته په پیغمبر په هر خبره څه کړل اعتماد کړل چې ابو بکر صدیق ته ابو جهل وی وی هغه ملګری خو د نور خبرې راوړي دي وی څنګه خبرې راوړي دي وی وای چې اسمان ته بر خاطر بیت المقدس ته تلو م په یو شپه کې هغه ته وی دا موږ مخکې منلې دي پوه شو کنه دا څه پکې نو ښا او دا چې کنه نو دا داسې ناړامو وی موږ په تابانه اعتبار نکو حتی تر دې پورې نر الله چې موږ وینو الله تعالی جهرتن دا رؤیت ته وی علم نه چې ته مونږ ته وای کنه چې دا دې کې بس آثار ما آثار وی نه دا به الله تعالی د ربوبیت آثار نه مونږ به راځه مخامخ وینو چې دا غره خو شي جهرتن ځکه وسره وی ښا جهرتن ټکه ذکر راوړو جهرتن عیانا چې دا خبره ښکارا ښکارا پستر کو باندې دا رؤیت ته داسي فاخذتکم الصاعقه نو اونی ویلی تاسو الصاعقه اغه تندر صاعقین بعد وی صاعقه تندر بعد وی الموت مرگ بعد وی النار د اسمان نور راغی بعد وی دا چې کوم دین وسه شو ا سیاح الملائکه ملائکه په چغي واله ها بعد وی چې کوم دین دا د ملائکه د وزر او د اواز د وجنه بس دوی شو او شنګار چې واورې د کنه یو دغه تاسو ما ګوري تاسو د ملائکو आवाज هم نشي اورېدي فاخذتكم الصاعقه نو اوني ول تاسو لره تندرو اوني ول تاسو لره چغي سوره اعراف کې براشي آیات نمبر 155 کې فاخذتهم الرجفه اوني ول دوی لره جړق د زلزلې دا څنګه په تطبیق کې دلته سائقه وي دلته رجفه وي وای دواړه خبرې وي چې چغه واله کیده وسره جړه کوم راغی یا دا و چې د رجفینه مراد وي رجفه القلب دی نو چې سائقه رااله نو بس داغه سره دې زړونه پیل چې زړه دغه شو ها هټ پیل وته شو فاخذتكم السائقه او دا سیونه وی چې فنظرت علیکم السائقه ځکه کله تندر را نازل شي کو سره ته بچي نه نه ویني ولې ټول راګیر کړی وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو ورته قتل سچ ته قتل باز وی دی اور ته قتل چې د برنه ناتې دی تو باز وی نه دا چې کوم دا سوال نو کړي نو هغه دی خپل ورونو ته قتل چې دا ګور هغه لته ټکې مړکی کتاب وای کچا په کیمیاي بم استعمال کړي هغه یو دار مړکیږي هغه یو دار مړکیږي دا مراد دی باز وی خازن پکې دا وی وانتم تنظرون آثار الموت فی ابنائهم تاسو وینئ هغه آثار د مرګ د دوی په بچو کې دا هغه کم سړی چې مړ شي بیا را ژوند شي دا هغه هغه بچی به راځي زیړ زیړ غونتی پوښوي نو هغه کې تاسو آثار ویني ثم بعثناکم نو اوس بیا وګورا الله وی بیا می در باندې سو کو انعام کړو دا دومره غټه بی ادبی اوس دې کې بعض حضرات راشي وای دای مړ کړي نو دا بے هوش شي څه شي شي بے هوش شي نو وای د خدای بنده مړو سورته اعراف آیت نمبر 155 تاسو اوس لګو ګورئ خالص مړو خدا د معجزات منکرین چې دي کنه هغه بیوشي وای مونږ وای چې نه مړو خو شوي 155 پیدا دی دیکھ وری وقت تار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا مغرق موسی علیہ السلام او یا کسان زمون د میقات د پاره میقات هغه مقرر ځای د ملاقات هلاک شو ثم بعثناکم نو بیا را ژوند کړی مونږ تاسو ثم بعثناکم ثم اقمناکم ونفخنا فیکم ارواحکم مونږ تاسو را ادرولې روحونم در کې واچول من بعد موتکم پس دغه مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې پارت تاسو شکر ادا کړئ نو دا بل نعمت وګورئ دا بل نعمت مو یو کنه دا سیم نعمتو دا شپږم نعمتو خاص پغم نعمت می در باندې دا کړو چې وجلی می وای بیا می راجوندی کړی وای وذللنا علیکم الغمام راشه بل نعمت ګورا او سور کړو مون پتا سو باندې وریازو دای چې کله د دې وا دغه نه تیر شو کنه نو الته وادي تیخ تلاړل نو دوی خپل مهاجر ته ونه رسیدل دوی خوشان تلاړل نه الله ورته وی jihad کوي دوی jihad کول نه وی خپراته دي دشته کې دوی په دشته کې لته پرې وتل چې پرې وتل اوس هلته خو نه خوراک شته نه سکاک شته نه سوره شته نو الله جل جلاله ورته تنظیم وکړو دا خیمه به درکم پوه شو کنه خوراک په زماره طرف راشن به ملاوي او دا شان دوه کو تنظیم ورته وکړو ها وظللنا دوی کې وا اذ نشته تاسو خیال دی وا اذ نشته لنورو کې اذ اذ وو دی واقع کې اذ نشته ولی ځکه دا غنور واقع سنا اثرات برقرار او د دې واقع اثرات مکمل سو ختم شوی نو په دې وجه باندې وزللنا وی وزللنا موږ سورې کړي وا علیکم پتا سبحان الغمام اغه نری سپینور یزو غمام غم اصل کې پټېدو ته ویل کیږي ها و اذا غمت غم علیکم الهلال کله چې پتا سبحان سپګمې پټ شي نو بیا واستل کوي بیا چې دیرس پورا کوي پوه شو کنه د شعبان دیرس پورا کوي نو بیا رمضان کې باول کې ونی صحیح صحیح وکنه هغه غم په معنا غمام هغه وریل ته ویل کیږي چې هغه سپینه وی باران ته نه راوړيږي صرف نور پکې هم لګ لګ کاری او صرف سورې راوستي او د نور هغه تفیش چې کوم دین هغه څه کړي هغه ختم کړي نو هغه وریل دې در باندې راوستا د الله جی بخیمه وخا وانزلنا علیکم المنّا او مونږ نازل ک پتا سو باندې المن ترنجبین انزلنا د برن نازل شوی د انزال غمانی اوس په اوس پتا ست پکار راځي انزال ما تاسو ته وی کله استعمالی کی په خلق کی خوسه چې بغیر د اسباب ارضیونه د زمکه د اسباب په کسه کار نشته یو ځای کې اوس په هوچه دشته کې تاسو مطلب ترنجبین الواغان ته ملاوی کې د رقم نه راوتی دې کې اسباب ارضیه کار نه کوي دا بس د الله تر طرف نه دی وانزلنا موږ پیدا ک تاسو لرا المننا سشي ترنجبین من معنی وي ترنجبین دا بعد وي د من معنی شهد دی بعد وي د من معنی یو خواګه جاول واغه به خوړه بعد وي د من معنی په زیتون باندې او شی وي دا کیږي دا هغه شی بعضی وای چې حدیث کې قرازی الکمعه من المن خریړې څه دی هغه ګوشه ګوشه وته وای خریړې وته وای په دې په شکل ورځ کې خیال کړی سهار کې وشي ما خام ختميږي خلک را شي کوي پخې هغه تم راځي چې الکمعه من المن دام د من نه دی نو اوس دلته من څه شو بس وای دا ټول پکې راځي کل ما فيه امتنان من الله تعالی په هر هغه څه کې چې الله تعالی طرف احسانن وی هغه څه شي دی هغه من دی پس دا پکې ټول لالل وسلوا وسلوا او بټیران مړزان خوش کنا سلوا څه شه دی ابو العالیه وای ا دغه کوم دی نو طائر مثل السمانه یو مرغی د پشان دغه مړز خوش او دغه وای اکرمه وای طائر فی الهند فوق العصفور د هندي علاقو کې ملاویږي د چنچن نه غټه ده نو موږ چې کتل د څه شه ده دغه بټیر دی نو بهرال داسې غونې او شی وخا کلو ورته الله وی خریه من طیبات د پاک واغنه ما رزقناکم چې مونږ درکړی تاسو ته طیبات طیب په قران کې راځي کله به طیب په معنی د مؤمن سره راځي لیمیز الله الخبیث من الطیب کله به طیب راځي په معنی د مال حلال سره پوه شو کنه په معنی چا سره راځي د مال حلال سره به راځي هغه دغه کې د یتیم په هغه باب کې راځي کنه پوه شوي چې تاسو خبيث د طیب سره مګړه وي او دغه رنګي کله چې کوم دینو طیب برازي په معنا ده اس سره ما یستلذه التبع چې تبع خوخی هغه سیسته سوي ده کې طیب توت احکام کې باغ راشي کلمه طیب چې کوم ده هغه به راځي په معنا د پاک سره څه سره پاک سره سعیدا طیبا فتیمموا سعیدا طیبا هغه ځمکه پاکه باندې سو کوي تاسو دغه وکړي کلمه طیب راځي هغه ځمکه چې پاغه کې د زرغونی طاقت موجود وي پوه شئ هغه ارض طیبه هغه ته ویل کیږي کنه ول څنګه راځي ولذي خبث لا يخرج الا نقدا دا غینه مخکې څنګه قاری سي والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ماشاء الله نو دغه شو او کلب الطيب چې کوم دینو د ونی صفاتم راشي کنه کشجره طیبه هغه خونه ده صحیح شو کنه نو دا راځي دلته کې طیب طیبات چې کوم دین هغه څه دي هغه حلال مال او هغه حلال چې پای کې سره بیا لذت موجودي یا هغه حلال چې پای کې شوبه هم نه موجوده دا سه حلال ده ما رزقناکم چې مونږ درکو تاسو ته و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دا بل یو زجر لري تا و ما ظلمونا مونږ په دې باندې زیاتې نو کړي یا و ما ظلمونا دوی زمون و ما ظلمونا دوی په مونږ سره زیاتې ونه کړو ها دا نه چې ما ظلمونا او ما ظلمنا نه دي و ما ظلمونا او دوی په مونږ سره زیاتې ونه کړو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي یو معنی دا شو ظلم په معنی د زیادت سره او یو ظلم په معنی د کمی سره غبل د سورته کهف آیات ویلو کړه نو ما ظلمونا دوی زمونږ نه صبر حکم نه کړه ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل د خپل ځانونو برخه کمونکي د خپل ځان یې سه کم کړه مونږ ته سن دي کم کړي د خپل ځان نه یاره سه کم کړل دا په سبا نه کم کړل سورته طه آیت نمبر 81 تاسو راو باسي بس چټی کو خیر آیت نمبر 81 پیدا کو خا الته ورته ویلو کلو من طیبات ما رزقناکم خوري تاسو د پاک واغنه چې مونږ تاسو درکړي دي ولا تطغوا فی پدې کې زیاته مکوي پدې خوراک کې پدې رزق کې د حد نه تجاوز مکوي د حد نه تجاوز سو الله ورته وی سهار انتظار کوم ماخان انتظار کوم نو دغه مکوي سٹور کوي ما ذخیره مکوي دوی څه چلو کو دوی ذخیره شروع کړی الله ورته ویلو کې ذخیره مو شروع کړي فیحل علیکم غضبی تما غضب بدر باندې نازل شي دا هغه طرف ته اشاره ده و ما ظلمونا نو دوی زمونږه برخه کما نکړه څه چلو چې دوی بغوخه جمع کولې الله ولا وخه خرابېدل دا غي ټیم نشو شو بس خراب یې کړو چې خراب یې کړې بس د دې بیا دغه شانته او بل وخت بیا راغستا بیا خراب شوی دا ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی د ځان برخه کمون کی نو داس شو دای په بل انعام ذکر کو چې غمام من سلوا دا مخړی الته کې په موضوع باندې پراته وي او دغه دغه بیا چې کوم دل بیا پکې تاسو سوکړو زیاتې وکړو زو ګرځي ښه وقفو کې